هغه دوه نوی به ان شاء الله وایو وعلم پدی خبر بان زان پوئی کا انه انما اختلفت شرائع الانبیاء علیہم السلام لاسباب ومصالحہ اختلاف راغلی دا دی شرائع دی انبیاء علیہ السلام کی دی اسباب او دی مصالح دی وجنا لکه اوس می درته تیر کړه مثال ارشه وذالک دا زکا ان شعائر الله چی دا شعائر الله چی دی انما کانت شعائر لمعدات دا شعائر وی لوجه دی اغا معداتنا وان الما شجی معدات معد اصل کی منطقی اصطلاح کی فلسفی اصطلاح کی دی تورتائی چی یو شے مقصد دا دی چی اغا ختم شی اغا چیزی ختم شی نو دی بل چی یو شی ختم سی نو مقصد دا چی دی ایخ ختم دل بیا دی بل شی دی پارا چسی سبب سی چی اغا بل با وس چکیگی آبا را درمی لکه یو قدم ختم شی نو بل با اخلی یو سکن ختم شی نو بل با اخلی نو آر یو معید وی لپار دی خپل لاحد دا سابق معید گانشی لپار دی چا لاحق وذالک دا زکا ان شعائر الله انما كانت شعائر دا شعائر الله شعائر وی لمعدات دی آغا معدات دی وجنا وان المقادیر یلاحظ فی شرعها حال المکلفین و عاداتهم بل مقادیر چی کوم دی پدی کی یعنی مقصد دا چی دا چی کوم احکامات مقصد دا چی تقدیر کول شی او کوم احکامات پی قوم او ملت باندې لیکل شی پدې کې حال دی مکلفین ډیر چوی دخل وی چې دی ایغو حالت تبا قتل شی که آ سرکش قوم و سخ قوم و نو سخ سخ احکامات پریسی که آ ضعیف البدن او کمزور مزاجو قوم و نو احکامات چی کمزوری او ضعیف ضعیف یعنی پاسته پاسته احکاماتی ضعیف دا مقصد چی پاسته پاسته احکاماتی اکه هغه قوم کی سرکشی وانو لکه اوس تو وګوره مقصد دا چی دی ارچا خو یو شی سزا نه دو طالبان دی یو غیر حاضر یا بل غیر حاضر خو یو په طبیعت کی خشونت پروت تا سرکشی پرتا دا نو هغه برونی سے سم به سو سکان ور کی او مقصد دا چی او بیغره او بل تبا اس بد وګوره نو اپ دی خبر باندې بیچسی پوه شي تاسو په دې خبره پوه شو شاجي شاجي وان المقادير يلاحظ في شرعها حال المكلفين وعاداتهم فلما كانت امزجه قوم نوح لك مثال کله چې مزاجونه دی قوم دی نوح علیہ السلام فی غایت القوت والشدت په غایت قوت او شدت کې او کما نبه علیه الحق تعالی لکه په دې باندې حق تعالی تنبیه ورکړی دا چې دو ډیر سرکش وو نه لرو نو هغه ته وایي چې تاسو به همیشه لرو او هغه ته وایي چې تاسو به همیشه نه لرو مزاجونو په شرایعو کې څه ده دخل ده د امزجو د اقوامو وكذلك دك شانو توغرا لم يجعل الله تعالى الغنائم حلالا للأولين کوتاهی ده چا پکی نیتونه خراب دی یا څه چل ده نو بیا نور استعمال ورته ټیک نه وو او امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته ټیک وو واحلها لنا لما را ضعفنا او خدای پاک مونږ دې پاره دا چې حلال کړی دی شریعت کله چې مقصد دې دغه امت ضعف ته وکتل وان دارنګي کله دې شریعت اختلاف دې وجې نه ئې شرائعو او دې مناهجو چه دې هغه انبیاء کرام چه کوم دی هغه خو اصلاح دې هغه موجوده ارتفاقاتو کئی نو کله هغه موجوده ارتفاقات یو نمونه ای کله بل نمونه ای نو که په هغه موجوده ارتفاقات او تهذیب و تمدن کې څه کوتاهیګانې وي نبی دې هغه اصلاح وکړي که بیا داسې کوتاهي وه چې هغه قابل اصلاح نه وه بیا هغه بالکل چکي ختم کړي او هغه په جای یو نوی آیین چکي او یو نوی قانون دی هغه متبادل چی کی ورته پیش کی او که هغه بیا څه قابل اصلاح وو نو بیا مقصد دا دی چی هغه چه وکی اصلاح وکی لکه مخکی ما تاسو ته دی خبری چه مثالونه بیان کړی وو شه جی وان مراد الانبیاء علیہم السلام او بل مراد دی انبیاء علیہ السلام اصلاح ما عندهم من الارتفاقات اصلاح دی اغوی چی دو قوم خاتکم ارتفاقاتی فلا یعدل عنها الى ما یباین المعلوفہ نو بیا با عدول نشی کاو ترک کول بنشی دا مقصد دا په طرف تی ایخشی چا دی مالوف سر مباین وی چرته په یو قوم باندې داسې احکامات ندی راغلی چې عاد دو مزاج نه بالکل چوی الټا او مباین وی الا ماشاءاللہ البته زنه داسی چې که خدای خوشی زنه احکامات تی مصلحت تی پار داسی چې هغه مقصد دو معلوف سره مباینی کنی اکثر احکامات چوی آدی اخقوم معاشرے کے مقصد آدی چی چدا سی ڈیرا له عقل نه بعیدې خبرې نه یي، چا دوی ته ډېرې نااشنا لګي، ځکه بل الله الحجة البالغة وان مزان المصالح تختلف باختلاف الآثار والعادات بل مزان د مصالحو اما یعنی هغه اماکن ځایونه د مصالحو دې کې اختلاف په اختلاف د آثارو او عاداتو سره څه کېږي هغه سره رادرومي ښه جي ځینې عصر او عادات دا د دې خبرې تقاضا کوي چې په دغه شي کې دغه پاره مصلحت پروت ده او ځنې بیا د دې خبرې تقاضا کوي چې نه په دې کې دغه پاره دغه قوم لپاره مصلحت نشته ولذال ولذالک صح وقوع النسخ او دی وجنه خو وقوع دی نسخ چه د سیدا چه کله اول دی یو شریعت اول دور دی یو شی تقاضا کوي او رست دور بیا دی چه کوي دی بل شی تقاضا کوي نو ځکه بیا چرای سی نسخ راشي په اول دور کې شراب چې ټیکو تازه تازه مسلمان شوي وو نو که داسې سخت سخت احکاماتو ته راتلی نو بیا به ګرانه وه خبره بیا وروسته دور کې چې شو حرام شو په اول دور کې کله یو حکم یو شی نو د نسخ چې کوم دی آ داوی چې هغه مقصد دا دی چې هغه اختلاف تی آثار عادات دی عادات دی وجنا په بوشي هغه دی زمانه هغه دی وجنا هغه مصلحت کې فرق راشي چې یار دا اوس د پاره مصلح دا دا د پاره نه دا لکه یو طبيب وی او هغه مقصد دا دی چی یو وخت پوری یو یو حکیم وی هغه یو وخت پوری یو سړی ته یوه نسخه ورکی چی تر دغه وخته پوری ده لپاره دا مفیده ده او چی دا وخت تیر شی بیا ده لپاره دا نه ده مفیده بیا چی دا بیا به نسخه ورته بدلای بیا بله ورپاره مفیده ده نو دا نه یی خو بس ځکه به کفارو به اشکالات کول چې بیا دا څرنګه تاسو نبی د یوه ورځ یو حکم درته کوي بله ورځ بل حکم نه نه دا خو د مصلحت د اوقاتو او د اشخاصو او د عاداتو د وجې نه چی ایخ کس دی دی خبری کړی وی چی حفاظت کی دی دی مزاج معتدل پټول احوالو کی فتختلف احکامه بی اختلاف الاشخاص نو گور دی دا احکامات او دی خبری با جداوی پی اختلاف تی اشخاص سرا او زمانے سرا یو وقت کی با یو سڑی پارا یو نسخوی بل پارا با بلئی بل پارا با بلئی او پی یو سڑی پارا با پی یو وقت کی تر یو وقت پوری کلی و نسخی بی بی اغن بعد ورطا چکی بدل کی فیامر الشعب لکه مثال هغه حکم کوي شعب ته بما لا یامر به الشائب چې هغه مقصد دا دی چې هغه بوډا ته نه کوي دیر کله ته مقصد دا چې شواب پارا یو قسم نسخه کوي ځکه چې ایغو کی طاقت وی اکه بوډا تا غور کی نو بیا به مقصد دا چې کیسه چی خراب وي یغه پر ځان نه و یامر فی السیف بالنوم فی الجو دارنګ اتباع وای چې سړی دی په اوړي کې په کلاو فضا کې سملی او یو تکلیف دیه صورتونه بچی جوړی نو یو زمانه کې یو حکم او په بل زمانه کې اوس پته دا وای چې یاره ویلې کله وای چې نه نسملو او کله وای چې بار سملو چا داسې ویلي دي نه نه دا خو د مصلحتونو او د هغه زمانه د اختلاف د وجنه احکاماتو کې چرا درومي دا شاعر درومي ځکه د ضرب المثل د پښتو کې چی سړی وخت دی سړی وزی او وخت دی سړی دننه کیږي وخت دی وزی یعنی چې اوړی لا سم نه راغلی سړی دی چې کیږي وتل شروع کی دغه سی موسم په خوالی روان وخت دی دننه کیږي چې زمه لا نه راغلی سړی دی کو کمرې ته چې کیږي دننه کیږي وخت دی سړی وزی او وخت دی دننه کیږي دا دی طبی نقطه نظر په بنیاد سره شوی او اصل کې دا تغییر تبدیل دی دی وجنه چې دا راغلی دا ولذالک نسبت الشرائع الى اقوام او زکه ګورا د هر قوم او د هر ملت هغه امزجو د هر ملت حالات د هر ملت عادات ایغه مقصد دا چې په دې شرایعو کې دخلی زکه د شریعتونو ایغو اقوام طرف ته چدي منسوب شوی دی په بوسی ام مقصد دا دی چی قوم صالح قوم نوح قوم موسی علیہ السلام قوم فلانا ہے پوپسی او مقصد شریعت تی فلانی قوم شریعت تی بنی اسرائیل شریعت تی امت محمدی شریعت تی یہود شریعت تی نصارا ذکر مقصد دا دی چی دا شرعی دی اقوام طرف تا چی منصوب شوی چی دی اقوام حالات دی اقوام اغا امزجو دی اغا عادات دی اغا علوم فطریو دی اغا اسباب عارضو غوښتی چی په مونږ د دی قوانینو مستحق یو په مونږ د دا قوانین چه سی راشی نو چی سبا بیا دو نه منی په خپله دی یو شی غوښتی یی نو په خپله یو شی وغواړی او بیا هغسی کای نه په پوه شی نو دا مقصد دی ملامتیا قابل ده کنه بللّٰه الحجة البالغة نو الله تعالی پاره به په دو باندی حجت بالغه یی او مقصد دا دی چی دو پاره به نه یی تاسو په دی خبری پوه شوئ شجی شاہ صاحب دا سی نام اور تا ایخی دا کنا چی ہر جائے مقصد دا دی چی دا نام بچکے پکے چا یوه فرقه جوړه کړه چا بله فرقه جوړه کړه کنی اصل دی دین چه دا آ متحد دا بلا ورځ می ته تیر که دغه آیت مبارک کل حزب بما لدیهم فرحون هر یو په خپل هغه چې کوم دغه ته اعتقادیات په هغه باندې خوشحالي کوي چې بس مونږ جنت تا او مونږ مقصد کامیاب د نور ټول چه دا خساری کی ولذالک ظهر فضل امت نبینا صلی الله علیه وسلم ځکه چې هغو به کود نه کرید نه کوله هغو به هسې مزید علوم او دا شیونو کې ډېر هغه کاوه نو هغو ته پته وه په پسې د دو خپل علم مطابق چې الله تعالی مقصد دا دی چې د سبت ورځ چې کوم دی په دې ورځې باندې چټي کړي جمعې په ورځې فارغ سه د کائناتو د تخلیق نه نو بیا هفتې ورځې نه چې هفتې ورځ چټي وه سبت وه نو ځکه دو د هفتې ورځې چټي هغه کوي او مقصد دا دی چې د هر شي نه یې کټ کړي چې دې ورځې باندې به مونږ صرف د الله تعالی عبادت کو او دا د مونږ تعظیم ورځ دې شي نو دو په زړه کې د دې شي قدر پروت و اهتمام پروت و دې وجې نه الله تعالی بیا د یوم سبت تعظیم په دو باندې چې که ضروري کړ او حضور صلی الله علیه وسلم امت خو ټول امیین و هغه ته ټولې ورځې برابرې ښکارېدلې او دا شی د دوی په زړونو کې نه و چې کومې ورځې مونږ چې وکړو تعظیم نو الله تعالی بیا دوباره دا مقرر کړ د خپل جانب نه دا ورته مقرر کړ چې تاسو د یوم الجمعې چې کو تعظیم کو نو دا دی الله تعالی طرف نه مون تعظیم چدا او دو دا خپل لسان الحال سره دی خبره چدا تقاضا کړه نو چیرته یو شی په خپل خلی او غاړي چیرته یو شی چوک چکی خپل در کینو دی کی سور فرق کی زکه مقصد دی دو امت او دی دو امت مینس کی چدا فرق تا او ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت تے پارا فضیلت چدا آ موجود دا تاسو بدی خبر معنی پوئی سلو او دی وجنا ولذالک دی وجنا ظاهر شوی دا فضل دی امت نبی علیہ السلام چې کله دو مستحق تعین دی جمعې سره کونهم امیین بیا به دی جمعې ورځ هغه تر بیانو ورستو را درومي په دوم باب کې را درومي چې د جمعې ورځ تعین ول شوی او کله وشو او څنګه وشو سم داسې تفصیلات چې بیا تاسو وګونو ایغه مقصد دا چې نږدې نه دی ورغلی نو ډیر کله ته متوجه سی دی دی سبب دی وجنا بعضی ملامت یا الیہم په طرف تی دوی لکونهم استوجبوا ذلك زکه چې دو دی خبره لکه مقصد دا دی چې استجاب کړای وی بما عندهم قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله تعالى دی قوم حالت تر اغه نه بدلی چې کله هغه قوم هغه افعال د دې متقاضي جوړ نه شي چې هغه د خپل حالت څه کړي بدل کړي دې مقصد دا ده چې ګوره دا شرایع دا په مثال د عظیمت شو یعنی دا شرایع دا مقصد دا چې په امت باندې چې ضروری شي او دا باندې دو مأمور وي او دا به دو کوي ها البته ها بلا خبره ده چې کله څه آزار او څه حرج رئیسی نو شریعت بیا دو ته رخصت چه کی گوره یو عظیمت وی کنه یو رخصت شریعت دو ته بیا په ایغه کې چم کی رخصت ورکی کی چې خیر دا دی پر دول خو ډیر جرم دا خو چې دی دی وجنه دی پر شهدا نو خیر دا هغه گناه خو نشتا هغه گناه نشتا خو بعض ملامتیا بیا هم چسی ورتا متوجی سی او دې پر اشاره ډیر ښه مثال بیان کړی دی چې لکه مثال دی وی ادارې وال قانون جوړ کی چې مثال په تور باندې لس ورځې څوک مسلسل غیر حاضری وکړي نو آب چې وي آب خارج وي آب چې وي خارج یا امتحان نه څوک پاتې شي نو آب چې وي خارج وي نو یو سره امتحان نه پاتې شو خو په دې ورځ باندې په هسپتال کې داخل دا ټول میډیکل سرټیفیکیټونه وسره چدي موجود دي یا پلار په دغه ورځ باندې چې مړ ده ټول مقصد دا دی چې په دې باندې ګواه دي چې هغه د پلار چې دا مړ شوی ده نو ادارې ور په دې قانون کې څه وکړي لږ ترمیم هغه دپاره وکړي چې ټیک د قانون دا دی چې تا به وباسو خو مقصد دا دی چې په دې کې نو شرعي قوانینو کې داسې ترمیمي نو انساني وال کې خو به خود به خودي چې عاقل مقصد دا دی چې مقنن وي نو هغه مقصد دا دی چې په دې کې چې وکړي ترمیم وکړي چې خیر دا د پاره دې دا حکم نه د پاره دې دا حکم نه ټول به په یوې هغه باندې نه وایي دا عقل مندی نه ده نو هغه پر هغه حکم کې چو کتل خو اوس هغه حکم کې دا خود به خود پکې رااله چې الته مقصد دا یو قابل لکتا نو امتحان نه پاته شوی د نور ملګری مثال په تور باندې دی هغه مستحق شوی دی دی انعام نو دی به انعام مستحق نه اگر کدا جرم د تماف سخو بیا هم د س زن شینو نه باز ملامتیا په دبانې بیا هم چکیږي ایده کیږي چې یو مخ انعامونه بدی نه خودونه بس ډیره ده چی هغه بنی نو بالکل د شرایع داسی مثال لري چی هغه ضروری ضروری شوی دی دا شینا په مونږ باندې نو مقصد دا دی چی ټیک تک دی عذر دی وجنه نو کې عذر دی وجنه نو شارع بچ در تونه وای دا سه نه چې سبب ورنه غواړي چې نه نه ثوابونه پر اکواله که بس خدغه دی ډیره دی چې در تونه ویل شي خو بس دا هم چدا کافی ده کنه چې سر په سر خلاص شي تاسو به دې خبرې پوه شو نو د شرایع بیا داسې مقصد دا دی چې مثال د شرایع بیا داسې د لکه مثال د چا هغه عظیمت دارنګي دې ته وګوره کنه نو دا هغه اسباب دی اختلاف ته شرایو دی دې ته وګوره چې التا خزو باندې حضور صلی الله علیه وسلم توای وقال النبي صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم وای ما رأیت من ناقصات عقل و دین چې ما ندی لیدلی ناقصات عقل او دین له سره اذهب للب الرجل الحازم من احدا کن او ډیر وړون کې زیات پتیزی سره وړون کې دی هغه عقل دی او خيار سړی دی تاسو نه تاسو ناقصات دی دین دی یو او ناقصات العقل یو او دی اخیار سړی اغا عقل هم دیر په جلدی سره چکو وړو سم اخیار سړی او انعام دی داس چار پو کی کنا چوای بچوی بیختی اون خیز خطا بدی کی عقل بدی بیا کار اون کی نو دا تاسو نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم نقصان دی دین دو چک بیان کر بقوله ارائیت انها اذا حازت لم تصلی ولم تصوم نو په حالت ته حیث کې نه روزوي او نه بچي موزي نو دا هغه نقصان او معلومه شو چې په دوه باندې دا مقصد دا چې دې احکامات دي چې راغلي دي ا دې وجنه چې په دوه کې مقصد دا چې دو ناقصات العقل او دین دی او د دی وجوهاتو په منا چی دو کی دا علت موجود دا ځکه بیا په دو باندې په دغه وخت باندې مقصد دا چی یو طبعی هغه پکې تراغی نو دی وجنا شرعی معنی پکې تراغی ځکه دو باندې هغه احکاماتو کې چوی بیا کوتاهی وی او په سړیو هغه احکاماتی په دو باندې چی هغه احکاماتی اسباب دی نزول دی مناهجو فی صورت خاصه واعلم ان اسباب نزول المناهج في سورة خاصة كثيرة لكنها ترجع الى نوعين اسباب دی نزول دی مناهج په صورت خاصه کې چې یو خاص یو ملت یو شریعت وی خاص بل ملت بل شریعت وی خاص بل ملت بل شریعت وی خاص دی دی اسباب دا ډیر ګڼ شای دی لکه اسی اشارتن مسر بیان کړو لکنها ترجو الی نوعین لیکن دی دی ټول رجعه ادو شینو تکیږي خواه که بیا هغه علوم دو ته مستحضر وی که مستحضر نه وی خو د هر امت د هر یو قوم په نفوسو کې په طبیعتونو کې ځینې شیونو متعلق څه علوم آ مقمون وی او پراته وی آ بیا کله دو خوا ته مستحضر غوندې وی او کله مستحضر نه وی نو دا سبب د چا جوړ سی د مختلفو قوانینو په دو باندې د وجوب او د فرضیت دا چسی جوړ شي او کله کله کله څه اسباب عارضه یی نو دا ټول اسباب دا ټول رجع اخیر دی ته کیږی څه دی ته کیږی چی دی اسباب عادیه دی وجه نه دی اسباب طبعیه دی وجه نه هغه شرایع دی ملت مختلف وی دی بل نه او څه دی اسباب عارضه دی وجه نه نو ټول اسباب رجع اخیر دی دوا سببونه ته کیږی تاسو په دې خبره پوه شاجی وعلم ان اسباب نزول المناهج في سورة خاصة كثيرة لكنها ترجع الى نوعين احدهما كالامر الطبيعي الموجب لتكليفهم بتلك الاحكام یو اغا امور طبیعیه دی چه عام موجب دی تکلیف تی دوی جوڑی دی پدی احکامات سرا فكما أن لأفراد الإنسان جميعها طبيعة وأحوالا ورثتها من النوع توجب تكليفهم بأحكام لك مثال بیا په هغه کی چه هغه طبعی کوم شیونه دی هغه ځنی علوم یعنی په انسانانو په فطرت کی ځنی علوم پراته دی نو ځنی دی عام خلقو په فطرت کی پراته دی اغا سبب دی نزول دی شریعت جوڑی گی او زن دی عام خلق پو فطرت کی نہیں پرات بلکہ اغا خاص قوم پو فطرت کی اغا علوم پراتی چا کم قوم تا نبی رستولا شوئی نو اغا مقصد داری چی سبب دی بیچا جوڑ سی دی نزول دی شرائع جوڑ سی تاسو پا دی خبر پوش شجی ورثتها من النوع توجب التکلیف اوس گورا کله زنی داسی امور وی چی آپ طول انسانانو تا یعنی مقصد دا چی قاطبتا چوی شامل وی لکه مثال په تور باندې په مړی باندې غم ها په مړی باندې غم په واده او په دغه باندې خوشحالی او دا شین دا په ټولو اممو کې چې دی راغلی دی نو هر امت کی مقصد دا دی چی دی تشریعی احکامات کی چی دا غم به یو حد وی دون غم ټیک تا دون غم ټیک ندا دین زیاد دون خوشحالی صحیح دا او دین زیاد متجاوزا دا بیا صحیح ندا نو دا اغا علوم علوم طبعیه دی دوی اغا امور طبعیه دی دوی دی یو شریعت چو کی تقاضاو کی دی یو قانون تقاضاو کی یا او ګوره ځکه دا شریعتونه چې دي کنه شریعتونه دی اسی تاسو ته شاه صاحب ډیر عجیب تمثیل کړای دا شاه صاحب وایي چې د شریعتونه چې دي د شرعي علوم دا دی اغا معلومات دی اغا اقوامو یو قسم ته چوي پیکر غوندي د شرعي احکامات شرعي علوم دا دی اغا اخقوم اغا دی معلومات یو چوي عکس وی عکس بالکل عکس لکه خوبونه چی کن خوبونه دا دی اغا انسان معلومات و اغا دی صورت خیالیه کی محفوظ شیونو یو چوی عکس وی نو استرشتیا وایا چی په کوم دور کې هوایی جهاز بالکل ونه په دنیا کې چا هوایی جهازونه بیا په خوبو کې لیدل نه اچھا چې په یو ټیم کې ټینکونه بالکل ونه نو الته چا ټینکونه خوب کې لیدل په بیخ ټیم کی به که خوب کی لیدل جنګونه خو اوښ به لید او اس به لید توره به وه زغره به وه غیشی به وه دا به لیدل اچھا اوس هغه نستا اوس چې تا طالبان چې خوبونه ویني هغه سنا توریا دا نه ویني خوب کې څه ویني جازونه رااله او ټینکونه دی داسې مو ویست انګریزان خدای چې کړه تباه کړه خدای دې تباه کړي ښه جي دغه ویني خوب کې نو دا هغه په د خوب چی وی دا هغه شبه وی دی هغه صورت خیالیه هغه دی صورت خیالیه چی کوم معلومات وی کنا نو د خوبونه چی کوم علوم دا دی هغه چی اشباه وی دارنګ د شرایع دا دی هغه علوم طبیعیه او فطریه دی هغه علوم چی کوم علوم دی هغه اقوام په زړونو کې ناس او دو کې مقصد دا دی چی بالکل چور چور داخل شوی وو هغه علوم دی دونه نه وتل حتی تقطع قلوبهم تر دې چې هغه دو زړونه چې سي ټوکړي ټوکړي سي تر هغه نه مخکې نه وتل داسې پکې راسخ شی نه و نو دا علوم شرعیه دا د هغه یو قسم چې دی پیکارې محسوس دي دا د هغه یو قسم پیکارې محسوس دي نو شاه صاحب رادرومي او دې پاره څه داسې درته تمثیلات غوندې چې کوي جوړوي نو ځکه په زبان حال ټولو اقوامو د خپلو شریعتونو یو قسم څه کړې ده تقاضا کړې ده چې مونږ باندې دا احکامات وی نو چی بیا یې نه منی نو دو پاره به حجت نه بلله الحجة البالغه تاسو په دې خبره پوه شو دا مسله ده وکما ان الاکمه لا یکون فی خزانه خیاله الالوان والصور او دارنګ مقصد دا ده لکه یو اکمه سړی وي ما درزا دروندي نو د په خزانه دی خیال کې څه الوان او صور نه و انما هنالک الالفاظ دی خو صرف الفاظ اروي والملموسات یا داسی چی په ګوتو باندې چه شای ټینګ کی نو دی چی خوب کی او خوبونه وینی نو یا به الفاظ په کتاوی او یا به مقصد دا چی داسی چی داسی می وشی تا ګوتې وروړې پوست ولاچه او کلکو نور رنگونه د غریب تصور نه کړای نو رنگونه به خوب کی وینی چی داسی سپین شای و داسی تور شای و دا نه وینی هغه صرف ملموسات په خوب کی چکی وینی هغه الفاظ ونحو ذالک او تاسو چې شینه وینو نو آلته په مقصد خوب کې هغه رنګونه شینه نه وینو رښتې وای فاذا تلقى من الغیب علما فی رؤیا او واقعتین نو چې کله دی غیب له طرف نه پد باندې علم مراد می په یو رؤیا یا واقع متعلق او نحو ذالک فانما يتشبه علمه نو د علم به متشبه کیږي فی صورت مختزنه خیاله دون غیره په یک صورت سره چې د خیال کې کوم خزانه شوه ده نه په غیر صورت سره دارنګ رئیسه وکما ان العربی الذی لا یعرف غیر لغت العرب یو عربی سړی دا چې لغت عربی نه علاوه بل زبان ورته نه ورځي اذا تمثل له علم فی نشأة اللفظ نو چې دته یو علم په هغه دی الفاظنا اخکیج متمثل کیږي فانما يتمثل له فی لغت العرب دون غیرها په لغت عربی کې ورته متمثل کیږي بلکې نه جنګلی علاقه ده نو هغه به خوبو کی څه وینی هغه به خوبو کی دا شی نه وینی ته چې چړیاګر ته تلای بیا څو ورځې بعد انعام د خوب کې آتی نه وینې چې هغه سونډې لاندې کړی په بل مخې واړونه ولې وینې دا دې تازه تازه چی په صورت خیالیه کې اوس چې یوې علاقې خلکو دا شی نه لیدلی نه نو بیا بس اوس مثال په طور باندې یو ځای فرمانه یو ځای مقصد دا دی چې تو مراتو کی سوک خوبونه ویني دي کشته یو چې کشته دا زپ کې تصور یا او مقصد دا سی روانه دا او په بل مخچس لواړې دلا نه آب کا ویني مقصد چې کوم دی دریاب سره علاقې نږدې آبادی هغه به دا خوبونه ویني چې روزانه په کشتۍ کې ځي راځي نو اوس یو سوربند اوسېدونکی سړی به دا خوب ته لاړ سه ورنه تپوس وکړه بوډاګانو نه چې چېرې چا کشتۍ په خوب کې لیدلې چې دغسې زه په دریاب کې روان وم په کشتۍ کې لاندې واړېدله نه نه هر علاقې مقصد چې کوم هغه صور خیالیه د خلکو په ذهن کې وي د هغې مطابق چې ویني هغه مقصد دا چې خوبونه ویني تاسو په دې خبرې پوه شئ وکما ان البلاد التي يوجد فيها الفيل وغيره من الحيوانات لکه څنګه مقصد دا چې هغه بلاد چې هغه کې هاتیان وي او دارنګ نور حیوانات سیئات المنظر وي یا ترى اهل اهلها المام الجن نو هغه ته مقصد دا چې اهل دی هغه علاقې ته هغه احاطه دی جن چی کوم دی او تخویف الشیاطین چا شیطانان غلط صورتونه ذهن کی ورچی او په صورت دی دغه حیوانات کی ورچی کله هاتی ورته جوړی کله زمرای ورته جوړی او دا یری کی خوب کی بیا ا شیطان وسوسه ورته ورته چا دا هاتی دی وی خړی او ناریقی دون غیر تلک البل اپ نور شاورو کی بیا غشای نه دارنګی والتي يعظم فيها بعض الاشياء او اغا چی مقصد دا چی زن علاقو کی بعض اشیاء تعظیمی ويوجد فيها بعض الطيبات او هغه کې بعضی طیبات مندیږي من الاطعمه والالبسه خوراکونه او د اغوستو شیونه تتراع باهلها النعمت و انبساط ملائکه فی تیک السوره دون غیر تلک البلاد نو چیغه تاغه نیک فرشتے هغه خیالات ذهن کې ورغورځي د بد شینا دا شیاطین ذهن کې سړی ته ورغورځي د نیک شینا دا مقصد هغه فرشتے نیک صورت کې نو چې اوس هغه علاقې هغه معظم شي نه نو هغه به مقصد دا چې ذهن کې ورغورځي د هغې علاقې معظم شی مثال حلوایی حلواګانی دا شینا نو هغه بیا چې خوب کې سبا شه خوبونه ویني نو وای بچ شه تاوړای دا غټ او مقصد حلوا پکې ته پخا دا ملګری سره پناستی سره چکه خلی دا شینا مخو نو چې یو کا ځنې علاقو خلک حلوا غریبان پیژني نو آب حلوا سره خوب کې ویني هغه غنم پیژنې پیسته نه چې مونږ حلوا په جوړو په ټول بازار کې مو غوښتل دا یې نه میندوله له کلي مو وغوښتله ولې دا غریبان حلوا پېژني او چې کوي څه اوګرا غوندې جوړه کړي هغه په هغه کې ولړي په هغه دیګ کې په دیګ کې په چمچې باندې څه اوګرا غوندې چې کي جوړ کړي نو هغه بیا دا نه پېژني په هر حال هلې علاقې هغه صور خیالیه متعلق به چې وي هغې مطابق هغه خوبونه یي ښه جي تترا ښه جي وکما ان العربی المتوجه الی شیء لیفعله او طریق لیسلکه اذا سمع لفظ تراشر او نجیح کان دلیلا علی حسن ما یستقبله دون غیر العربی یا لکه رایسه کنه یو عربی سړی ده کنه آ یو شی ته متوجه ده چې دا وک کا ونک یا په وی لارې باندې رواني کی چې دا سی وک کنه وک د لفظ د راشد ټکای واروي یا نجیح ټکی واری کامیابی او دی په خپل ذهن کې دا وایي دا دلیل د دې خبرې ده چې یاره زه د کوم کار کوم په دې کې ماته چې پروت خیر د انسان په طبیعت کې د بدفعالی یا نیکفعالی نه ده ټیک د شریعت دی وجنه مونږ یو شي کې نه کو کنه کني انسان داسې یو قسم د په مزاج کې غوندې داسې د بدفعالی نیکفعالی غوندې چې ده دا پرته ده نو چې راشد ټکی واروي دا داسې نجیح غوندې ټکی او دی وایي چې دا دلیل د دې خبرې ده چې د کوم شی زه کوم کنه بدفعلی نو بیا عام عادت په ایغه جاری چې خلق هغه الفاظ واری بیا ایغه نه چکیږي بدفعلی او کوم خدا پس چې عربی پیژني او که یو سړی ته عربی نه ورځي دا ټکی وارو بیا هغه دا کوي